که غټ به او که وړوکی به او که تور به او که سپین به عبدالله می عمر به را پاسېده او هغه به یې مړ کو یو ځل ورته ابولبابه وویل یلکه دا په کور کې هر قسم ماران مه وژنه دا سپین نری ماران رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د مړ کولو نه منې فرمایلی ده یو خو سپین ماری نری اچیچل نه کوي بل دا دی چې دا سپین نری ماران کله ماران نی دا بل مخلوقي خو د ځان نه شکل د دغه جوړ کړي د مارانو چې سړی مړ کړي نو بیا ورته غټ مشکلات پیښیږي نو حضرت نافع وی چې ان ابن عمر زمونږ استاد عبد الله ابن عمر کان یقتل الحیات هغه به قتلول ماران کان یقتل الحیات هغه به قتلول ماران کلها ټول چې چرته به ورته مار میلاو شو مړ کوو به حتی تر دې پورې به د وجل وجل چې حدثه ابو لبابة البد ابو لبابة البدريو تر دې پورې چې حدیث بیان کدته حضرت ابو لبابه بدری نارستم را روان دی لو شان والا صحابي دی او بدری دی ګوره دا البدری یو نه دی د دې یو ټکی د وجه نه دا غون حدیث بیان کړي چې ابو لبابه هغه په بدر کې شاملو ابو لبابه بدری وته وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول نه هغه منې فرمایلی ده عن قتل جنان البیوت جنان دا جمع ده یو توایی جانون که انها جانون جان نری مار خلق وته چمچمار وی دا سپین نری مار نو دغه وته وی ابو لبابا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې دینه هغه منه فرمایلی دا ان قتل جنان البیوت د قتلولو دا غنری مارانو چې کم په کورونو کې وي د دې نه پیغمبر اسلام قتل منه فرمایلی ده فامسک عنها نو حضرت عبد الله ابن عمر بیا را بند شو د دې نه بیا به نمړ کول صرف د ماوی د دې یو ټکی د وجې چې حضرت ابو لبابه بدری هغه په بدر کې شامل شوی او دا ثابت شونه دا حدیث دلته ذکر کو غاټه باډی و او یو جانګی وانګی صحابی کمزور صحابی او ابو الیسر هغه گرفتار ک نو چیرې وستل نو دا حضرت عباس صاحب دا خبرې چرته لیدلې وې دا خو د لوی کورنۍ نه نو کلک یې وتړ کلک د شپې چې کلک یې وتړ خوځېدې نه شو نو ده بیا ویر کو زګیروی کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر ورغی چې دقه سي عباس صحابه تړلې دی او کلکه تړلې دی ویر کوي پیغمبر علیه السلام چې سار را پاسید وی ټول شپه می په پریشانه کې تیر کړ خدای دې دې په خیر کې صحابه او دا خیال وکړي چې رسول الله د د باندې خفه دی نو راځي چې مکمل خوشاله کو ورته وی حضرت کستا خوخی نو د دنه به منګه جرمانه نالو فدیه به نه لوم داسې مفت دی خوشی کو پیغمبر اسلام نه نه نه نه د دنه جرمانه والے او درې ویرونه دي دا غوی جرمانم د دنواله خ ان رجالا یقینا بعض سړیو من الانصار د انصارو د انصارو بعض سړیو استاذنو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی اجازه غوښته د رسول الله نه چې حضرت ته مونږ ته اجازه وکا چې عباس صاحب نه مونږ فدیه وانلو هم داسې خوشې پریدو استاذنو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه غوښته دوی د رسول الله نه فقالو د انصار وتوي اذن لنا حضرت مونږ ته اجازه وکا چې دا خپل خورینه مونږه خوش پریدو مفت پریدو اذن لنا اجازه او کمنګ ته فلنترک چې منګه پریدو لابن اختنا د پاره د خپل خورین عباس چې عباس دی د خپل خورین ته منګه پریدو فداءه فدیه ده مونږ چې تاسو کوم عامه فدیه مقرر کړې ده حضرت مونږ ته اجازه وکړه چې دغه فدیه مونږ د تپریدو او د مفت خوشی کو فلنترک چې مونږ پریدو ل ابن اختنا د پاره د خپل خورین عباس ان چې عباس ته فدا اهو فدیه داغه دلته سوال دی حضرت عباس ته انصار څنګه خورین وای د عباس مور محترمه دا خو چې دی نو د انصارو نه و دا خو د مکی و دا دی و ته خورین ولی وای ستاسو حشوی به اعتبار ابیه په اعتبار د پلار سره عباس صاحب خو ټیک د چې دغه د مدینه د خلکو خورین نو خو د عباس صاحب پلار څوک عبدالمطلب او عبدالمطلب چې دی د مدینه د خلکو خورینو نو د دې وجه نه د د پلار چې دی د دوی خورینو نو د عظیم داسې شو لکه خورین دا به تاسو ته راشي حضرت هاشم نه دی د عبدالمطلب لار دی به شام ته ته چې شام ته به تنو په مکه مدینه منوره کې د ده یو دوست و عمر د هغه نامه وه هغه سره به د شپه تېروله چې شپه به تیروله یو ځل دغه سدی لاړو شپه و سره تیر کړه د لور وا هغه د خدمت کو خو هغه ډیر الله حسن او خایس ور کړو قابل جنې و حضرت هاشم دی پلار ته وی چې دا ستا لور ماته په نکاح کا هغه ورته وایي په نکاح به یې کوم خو په دې شرط چې دلته ما سره به اوسېږي او مکې ته به یې نه دغه کې نه به وځي وایي ډېره صحیح ده هغه یې واده وکړ دوه درې شپې ده دلته تېرې کړې د هغې نه پس هاشم صاحب بیا لاړ په دوره باندې شام ته چې شام ته لاړ هلته وفات شو چې وفات شو دلته د خزي امید شو د دې نامه و سلمه بیا د غین زیو شو عبد المطلب نو ما وی د عبد المطلب چې دی نو د انصار سو خورینو د دې وجه نه دا غزوی تم د غویخه چې دا زمونږ خورین دی نو صاحب مونږ ته اجازه وکړه چې مونږ د خپل خورین ته دا فدیه پریدو نو قال رسول الله وی چې نه نه والله قسم په الله لا تزرن تاسو به نه پریدې منه د دغه فدینه درهمن یو روپې ټول سکه چې یو روپې به هم نه پریدې ولی موږ د عامو خلکو نه فدیه اخلو نو د عباس صاحب نه به فدیه نه الو بیا به خلک څه وایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تره نه دغه وانه غشته فدیه او د عامو خلکو نه واغشته ښه اوس تاسو به وایې دا حدیث دلته ولې ذکر کو په دې کې اشاره دی ته شو چې عباس صاحب هم په بدر کې شامل شوی و اگر که مسلمان نو هغه وخت کې د کافرو سره راغلی خو شمولیت په دغه کې کړو په بدر کې کړو حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن طيب بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداب بن الأسود حاو حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ها او پسې وایې کنه ثم جندعي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المقداد بن عمرو الكندي دا مقداد نه دی خله د ته خلق وی مقداد ابن عمر کله وته خلق وی مقداد ابن اسود وجه د دې دا ده چې د مقداد سه خپل پلار نامه د عمر خو بیا دوی مکې ته راغلی په مکه کې دیرو چې په مکه کې دیرو نو په مکه کې یو سړی دی دغه نامه د اسود هغه ولګېده او تبناه دا مقداد ځان له د خولې زوی کو نو د دې وجه نه کله د مقداد نسبت خلق اسود ته کوي مقداد ابن اسود او کله خپل پلار ته کوي مقداد ابن عمر وکان حلیفا او دی اوسیدون کې امسیا لبنی زهرا د بنی زهنه قبیله د رسول الله ماماګان نو بنی زهره د غوی سره دی هم سيو وکانه ممن شهید بدر او دې دا خلکو نه چغه حاضر شوی او بدر ته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام دغه دراغي معلومه شوه چې حضرت مقداد هم کان بدری یا نغه بدریو نو اخبره دی مقداد خبر ورکړی دی دی عبید الله ته چې انه قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم دی مقداد او رسول الله ته چې حضرت ارئیتا ته خبر را کماله ان لقیت رجلا کچه زمیلو شم د یو سړی سره حضرت په میدان جنگ کې زم ملاو شم د یو سړی سره من الکفار د کافرونه یو کافر سړی دی زو سره مخامخ شم په میدان جنگ کې فقتتلنا نو منګه جنگ وکړو فقتتلنا نو منګه جنگ وکړو نو دا کافر راغی فضرب احدا یدی او هغه وو یو د دوو لاسونو زما بسیف پتوره دا کافر ولګید زما په دوه لاسونو کې یو لاس پکتور وو فقطعها غی پریک نو چې پریک چې ما ول تور برابر کړه د منډه کړې او دونه پناشو ثم لاذ مني او بیا د پنۍ اونی ولا زمانہ لاذ یلوز من د پنۍ نیول ثم لازا بیا غ پنی یونی ولا منی زمانه بشجرتن پونه چې ما پی گزار کو هغه دونه پنا شو او چې دونه پنا شو نو وی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویله خو اوس به زه وسره څه کوم اوس به تې زه خپل بدله لم او که نه فقال نو دې سړي ووی چې دا ما نه لاس پرې کو چې اسلمت لله هلکه ما اسلام راوړه د الله دپاره نو اقتله زه به قتلم یا رسول الله د الله رسوله بعد ان قالها پس دا غنه چې دا کلمه ویله دا لاس به ته پرې کوم او قتلوم به کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وی چې کم کافر یو کلمه ویله په کلمې سره د ارس ختم شو لا تقتله می قتلوا فقال یا رسول الله نو دوی اې د الله رسول نو بدل به نالم انه قطع احدا یدی دی سړی خو پرې که یو د دوو لاسونو زما حضرت په دوو لاسونو کې رانه مثلا یو لاس پرې کړی دی او ثم قال ذالک او بیا دی سړی وی دا کلمه بعد ما قطعها پس داغه نشه زما لاس پرې کنو بدل بته نالم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لا تقتله اوس نه شي قتلولی می قتلوه ولی فإن قتلته کچریتا دی قتل کو کچریتا دی قتل کو فإنه بمنزلتک نو دا سړی ستا په شانته دی قبل ان تقتله مخکې دا غینه چې تا دې قتل کړو امید ګره دا مسلمان چې دا سړی لا نو قتل کړي چې قتل کړي نو د د د وینې حفاظت وکنو د ته چا سویلی نشو او دا کافر شو نو دا سو داغه حفاظت نو هغه مباح دمو داغه وینه تویل جایزو خو چې استاد یې مړ کو نو ته مباح الدم شوي اوس ته به د هغه په بدل کې قتلیږي و انک بمنزلته او تبه دا غپشان قبل ان یقول کلمته مخکې دا غنه چې دوی دا کلمه چې د کلمه نه ویله دا غوینه یول مباحو او ستا سړی مړ کنو د قصاص په وجه باندې ته مباح الدم شوي التي هغه کلمه قالها چې دوی حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت انس وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راغلی چې معاذ او معوذ لګیدلی دی او ابو جهل والي دی خو چې جنگ ختم شنو پیغمبر اسلام وای سوګ دی چې لاړ شي او د ابو جهل معلومات ما ته راوړي چې آیا مړ شوی دی که مړ نه دی ژوند دی قال رسول الله اسلام پیغمبر علیه السلام وی یوم بدرن پروس د غزوه بدر مې ينظرو سوک دی چې هغه وګوري ما صنع ابو جهل چې سوکړه ابو جهل ابو جهل خو وخلی شوی دی خو چې سې وکړه مړ دی او که ژوند دی فانطلق ابن مسعود نو روان شو د عبد الله ابن مسعود ور دې سنه معلومیږي چې عبد الله ابن مسعود سو په بدر کې شاملو د دقه یو ټکی د پاره د غونډه واقع بیانې فوجده نو عبد الله ابن مسعود اومون داغه قد ضربه چې وهلی او اغلا ابن عفراء اغه دوو زامنو د عفراء ابو جهل د دوو نوجوانانو وهلی یو معاذ یو معاوذ پرون تاسو ویلی ابل ورځ چې د دواړو مور یو وا عفراء خو پلاران یې بیلو معاذ چې دی د هغه د پلار نامه ده عمرو بن جموح او دا بل چې دی معاوز د هغه د پلار نامه ده حارث حارث معاذ ابن عفره دا شهید شوی نه دی بدر کې او معاوز او د د رور دی عوف هغه دواړه شهیدان شوي دي حتی تر دې پورې دسې وهلی و چې بره د هغه یخ شوی و دا چې سړی مړ شي که نه نو خلک وایي بره دا پلانې سړی دغه شو یخ شو لیکن دلته مراد د یخ نه دا دی چې قریب و یخېدو ته لا مړ نو خو مرګ ته نږدې و حتی بره دا تر دې پورې چې هغه نږدې شوی و مرګ ته چې ابو جهل ته دا دغه راغی عبدالله ابن مسعود نو دا خو هم غریب ډیر په عذاب کړی و فقال نو عبدالله ورته وایي انت ابا جهل تا ابو جهل هغه غټ بدمعاش دی قال ابن علیه هغه ابن علیه نه دی دی وی چې قال سلیمان سلیمان مونږ ته وی چې هاکذا قالها انس چې هم دقه رنګ د انس مونږ ته وی انس صاحب چې حدیث بیانو دقه سی وی قال غدا وتداسي وی چې انت ابا جهل تا ابو جهل اسی عام دغه خدا سي دي چې انت ابا جهل او سوال پیدا کیږي چې انت ابا جهل خو نه جوړیږي کنه دا خو دسه دی چې انت ابو جهل با نه دی پکار بو پکار دی خو دی وی نه ګورې خیال کوي دا ما غلط نه دی ویلې ما ته انس هم داسې ویلې دی چې انت ابا جهل نو اسه وته وی بدماش اوس دته دا پته نه لګي چې زما ملګری ټول قیمه قیمه شوی دي د د د خیال دی چې دا یو زوالی شوی مو نور نه دی والی شوی نو قال ابو جهل وته وی ستورم کړي د خو یو سړی مړ کنو ځان ښیي د ده دا خیال چې نور نه دی مړه قال نو هغه ورته ووی وهل فوق رجل او آیا شته دی د پاسه د یو سړي قتلتموه چې تاسو قتل کړی دی څه دومره فخر کوي خو یو سړی دی او مړم کو نور هم څه کړي دي قال سلیمان سلیمان وی او قال یا دسی وی چې خو یو سړی دی او قتله قومه را قوم را پاسې د خپل مشر مړک وقال ابو مجلس قال ابو جهل ابو جهل آخر یو ارمان کوي په خپل مرګ باندې خپنیم خو کاش چې خپل تربورانو وجلې وي او دې زمیدارو نه وي وجلې هم دونه متکبر او دغه دی دا زمیدار خلک د انصار دی پورې بیا ټوکې کولې چې دې انصارو زه نه وي وجلې قال ابو جهل ابو جهل وی فلو فلو غیر اکار قتلنی کاش چې بغیر د دې زمیدارو قتلنی ز قتل کړي وي د زمیدارو او د انصارو زنه به قتل کړي او چرته بل چا قتل کړي وي نو دا بخوي حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو لا په خپل قبر مبارک کې نه دی کې خودل شوی مسله دا و چې د په ځای به خلیفه سوکی د خزرج قبیله خلک یو ځای دی بنی هغه سقیفه بنی ساعده یو الته کې یو سفر دی د هغې لاندې راجمع شو او هغوی وی چې خلیفه چې دی دا به زمونږ انصارو نه دا جرګه وکړه حضرت عمر راغی ابو بکر صدیق ته وی چې حضرت دا ډیره سخته موقع ده راځه چې ورشو او دغه انصارو ته ورشو دوی سره خبره وکړو نو وی لما توف لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم کله چې وفات کړی شو پیغمبر علی السلام عمر وی نو قلت لابي بکر ما اوی حضرت ابو بکر صدیق ته سمې وته وی انطلق بنا لاړ شه زمونږ سره انطلق بنا لاړ شه زمونږ سره الی اخواننا زمونږ رونو ته من الانصار چې د انصارو دي هغه انصار چې په سقیفه بنی ساعده کې را جمع شوي دي مونږ سره لاړ شه چې هلته سره خبره وکړو خیر چې ورلو د ورتلو سره یو دوه کسه مونږ سره د هغوی میلاو شو خو ډیر نیکان خلک او اول نه مونږ ته وی چې پروا مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الخلیفه من قریش دا خبره مونږ اوریدلې ده رسول الله وی چې زمانه رستو خلیفه بسو کی هغه کس به چې هغه د قریش وي موږ سره دوه سړي میلاو شو صالحان چې هغه ډېر نیکان خلک وو په خبره باندې پوهېدل او شهدا بدرن دا دواړه حاضر شوي وو بدر ته ګوره تش د دې یو ټکي نه د دې یو ټکي د وجې نه دا غون حدیث بیان کړ چې میلاو شو موږ سره دوه کسان او هغه دواړه کسان چې دی بدر کې شاملو فحدثت عروه ابن زبیر نو دا راوی وی ما دا حدیث بیان که حضرت عروه ابن زبیر ته چې دقه سه مونږ تخپل استاد وی نو وقال عروه راته لګ نورم علم زیات که و یا غدوه کسه پیجن غسو کو چې هغه دوه کسان وو نیکان وو شاه حاضر شوي و بدر ته وقال هغه راته ووې هما عویمر ابن ساعده ومعن ابن ادیه هغه دوه کسان نیکان چې د ابو بکر صدیق او د عمر سره ملو شو هغه څوک یو حضرت عویمر او دویم حضرت معن ابن عدی دا دوه کسانو حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن فضيل عن اسماعيل عن قيس كان حضرت قيس وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بدریانو به ډیر لوی قدر کو او وی به چې ان شاء الله د دینه پس به نورم د دوی ز قدر زیاتوم عام وظیفه د د صحابه د پاره سلور سلور زره روپې مقرر کړي و سالانه د عام صحابه چې دی سالانه وظیفه د بیت المال نه سلور سلور زره و خو چې کم بدریانو نو هغوی د پاره پنځه زره و بدریانو لپاره سالانه وظیفه 15 زره او د عامو صحابه لپاره سالانه وظیفه هغه دغه و دا سلور زره او د دغه لپاره بدریانو لپاره 15 زره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان محترم نو داغه بیا بیا اندازې قدر کوو پنځه زره د ار بدری پنځه پنځه زره وظیفه وا وقال عمر او عمر وی چې په دې پنځو زره هم زماړه نه دغه کیږي ان شاء الله آینده د پر ول نور وظیفه زیاتوم لا افضلنهم خامخ زب دوی زیاتوم علا من بعدهم پاغه چا چې څوک د دوی نه رستو دي دی بدریانو لبزه نور وظیفه زیاتوم حدثني ساق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزوري عن محمد بن جبير عن ابيه قال حضرت جبير ابن مطعم وی چې سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ووریدل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یقرأ فی المغرب حضرت جبیر ابن متعم دی لا مسلمان نه دی دی وی د بدریانو په باره کې زرالم زمونږ د کورنۍ هم یو قیدیو نو زرالم چې د خپل قیدی فدیه رسول الله لور کوم او دا اخلاص کوم اچ زرالم رسول الله د ماخام مونږ کو مدینه ته چرو رسیدم رسول الله د ماخام مونږ کو او د ماخام په مازی کې سورې تور وی نو مړه دون خوند را لراکو چې دغه ایمان راغی او زما په زړه کې کلک ننوت بس زړه مې د ایمان نه ډک شو اظهار د ایمان نه لري کړی خو ایمان د زړه کې دغه شو محکم شو وذالک او دغه وخت چې دی اول ما وقر الايمان دا اول هغه وخت چې ثابت شو مضبوط شو ایمان فی قلب زما پزړه کې او ما ته رسول الله سوئی الکه جبیر د لوی سړی زوی نو نن که ستا پلار محترم دغه وی کنه ژوندې وی او ما سره د بدریانو په باره کې خبره کړې وي نو ما به ته دا ټول مفت پریښې وي مفت وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جبير وی چې پیغمبر علیه السلام قال هغه وفرمایل فی اسارا بدر په باره د قیدیانو د بدر کې چې لو کان المطعم ابن عدی جبیر کستا پلار حضرت مطعم ابن عدی نن چې دی حیان ژوندې وي ستا پلار نن ژوندې وي او ثم کلمنی او بیا زما سره خبرې کړې وي فی هؤلاء انتنا په دې مردارو کې په باره د دې ناولو کې دا مړی ندی دا قیدیان ندی دا کافران نه ولی د دوی په باره کې ما سره خبرې کړې وي کلمنی خبرې زما سره کړې وي فی هؤلاء المنتنا په باره د دې مردارو کې لترکتهم نو ما به مفت دوی پریښې وي له دغه لپاره ځکه چې هغه ما سره ډېر لوی احسان دی ډېر لوی احسان او رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان فراموش نه وخه چې چا به وسره ښه کړي چې یو سر به وسره ښه کړي د به د هغه دوه سره بدله ورکوله تاسو ویلي حضرت خدیجه وفات شوه حضرت ابو طالب سه وفات شو د رسول الله بیا داسې څوک نو چې دلې پنۍ ورکړې وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طائف ته لاړ په دې تمه چې د طائف خلک به زما مرګتي او کی هغه د طائف خلک هم د نه اهل خلک هغه هم بیا د بی د پیغمبر اسلام وکړه الټا غوي جوابونه راولېګل مکه ته چې دغه سستاسو سړی راغلی کله چې پیغمبر علی السلام را روان شو مکه ته را نږدې شنو الته کې دیره شو چې زه اوس مکه ته څنګه لاړ شم دا خو ټول دشمنان دي څوک شته نه چې مال پنۍ راکړي دا مطعم ابن عدي خبر شو دی راغی خپل قوم یې د ځان سره راوست او رسول الله ته وایي چې راځه په اوچتو سترګو چې څه کې په مکه کې زه دي ذمه واریم نو مطعم په مکه کې اعلان وکړ چې رسول الله ته ما اعلان ما امن ورکړی دی ګوره دته څو نه وایې نو پیغمبر اسلام وایي چې جبیره ستا پلار مطعم نن که د دې قیدیانو باره کې ما سره خبره کړې وي ما به ورته خوشي پرېښې وي وقال الليث بن ان يحيى عن سعيد بن مسيب بل دغه کوي وقعت الفتنه الاولى واقع شو په مسلمانانو کې اوله فتنه واقع شو په مسلمانانو کې اوله حادثه اوله فتنه اوله فتنه سوا چې مصریان رالل د حضرت عثمان صاحب د کور نه ګیره وکړه سوره زی ګیره کړي او بیا په ورننه وتل او د قران مجید د پاسه غریب شهید کا دا هغه اوله فتنه وه په اسلام کې اول مسلمانانو کې دا فتنه راغلې ده ها نو کله وی واقع شو اوله فتنه یعنی مقتل عثمان چې هغه قتل د عثمان دا فتنه چې واقع شوه نو دې سره چې څومره اصحاب بدر ټول ختم شو فلم تبقي نو دې فتنه پرې نه خودل من اصحاب بدر د اصحاب بدرونه احدن هیڅ یو کس دا فتنه چې رااله غالبا دا سن 35 هجری کې راغلی ده چې اصحاب بدر دا ټول ختم شو فلم تبقي نو دې فتنې پاتې نکړل پرې نه خودل من اصحاب بدر د اصحاب بدرونه احدن هیڅوک دلته سوال دی چې حضرت عثمان صاحب شهید شو نو داغه نه خو پس هم حضرت علی سړیره زمانه ژوند دی حضرت دغه شهید اسو ته وی زبیر اخو ډیر وخت ژوند دی د سنور صحابه ډیر وخت ژوند دیو څنګه د حضرت عثمان صاحب د فتنې د وجه نه بدریان ختم شو دا غي جواب دا دی چې دا رسو چې سم مسلې وي دا ټوله ګوره دغه وی ښا د عثمان صاحب وی حضرت عثمان صاحب چې شهید شو نو د د شهادت نه فتنې جوړې شوې نو بیا لاړل د حضرت عشی او د علی جنگ شو بیا د علی او د معاویه جنگونه وشو دا ټول فتنه د کم ځنه شروع شوې ریاضه دا دغه نه شروع شوې وي نو دا فتنه چې بیا ختمې دي ختمې دي بدریان نو دا یو دغه دا په سن 35 هجری کې و ثم وقعت الفتنه الثانيه بیا واقع شو په مسلمانانو کې دویمه فتنه دویمه فتنه رااله کما یعنی الحره چې هغه واقع و واقع و د حره نو دې حره سره چې په صحابو کې څومره د حدیبی والو کنه غټول ختم شو فلم تبقي نو دی دویمه واقع بیا پاتې نکړل من اصحاب الهدیبیه دا غاس ملګرو د هدیبی احدن هیڅ یو کس کم کسان چې د رسول الله سره په هدیبیه کې شامل شوي وو هغه ټول ختم شو حره کانی جن زمکه ته وی دا کم زمکه کې چې دا تور کانی د تورو کانو والا زمکه ته حره وی دا هم تاسو مخکې ویلیو پسن تر سړ هجره کې پسن درش په ته هجره کې یزید ابن معاویه ډیر عظیم ظلم کړی دی په مدینه منوره باندې حمله وکړه د شام فوجونه راوستل په زرګونو فوجونه او چې حمله وکړه دغه حره چې ده نو په دې حره کې د لسو زرو نه زیات صحابه او تابعین دی شهیدان کړه لس زرو نه زیات صحابه او تابعین او بیا په مدینه منوره را ننوتل او چې دوی کم لوټ مار په دې مدینه کې کړی دی نو خلک یې ویلی نشي دې سره بس بیا چې د اصحاب حدیبیه څوک ټول ختم شو د دې نه پس بیا د صلح حدیبیه والا څوکونه خ ثم وقعت الثالثه بیا واقع شو دریم فتنه هغه بیا دریم فتنه سوق مختلف دي سوق وې دا ده سوق وې دا ده خو خبره دا ده چې داغه د دا حضرت نغه عبد الله بن زبیر فتنه نه و چې عبد الله بن زبیر په مکه کې او حجاج ابن یوسف راغی او په مکه باندې حمله وکړه او په خانه کعبه سره خوا کې په جماعت کې عبد الله ابن زبیر شهید کو دا یو بل فتنه رااله نو بعد دا فتنه چې ونه بیا مسلمانان داسې شو چې بیا د هغې خوارانو طاقت پاتې نه شو ټول ختم شو نو بیا واقع شو درېیمه فتنه فلم ترتفع نو دا فتنه اوچته نه شوه ختمه نه شوه وللناس تباخو په داسې حال کې چې د خلکو د پاره طاقتو د مسلمانانو خوارانو طاقت بس بالکل څه شو هغه چور ختم شو حدثنا الحجاج بن من هال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال حضرت امام زهري وي سمعت اور وتم زبير ما واوریدل د خپل استادانو نه چې یو عروه ابن زبیر دی یو و سعید ابن المسیب بل حضرت سعید دی بل و علقمت ابن وقاص او بل علقمه ابن وقاص دی او بل و عبید الله ابن عبد الله او بل عبید الله ابن عبد الله دی د دې ټولو استادانو نه ما وورید خو من حدیث عائشه داغه حدیث د حضرت عائشه نه زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي محترمه ده رسول الله او کلن دا هر استاد که عروه دی که سعید دی که علقمه دی که عبید الله دی دا هر یو چې دی حدثنی د ما ته بیان کړی دی طائفتن د یوې حصې من الحدیث د حدیث یو استاد راته د حدیث یو ټوکړه بیان کړی ده بل استاد راته د حدیث بل ټوکړه بیان کړی ده هغه ټول می راغستی دی او یو حدیث می ته جوړ کړی دی ریاض دا هغه لوی حدیث ته مخکم تیر شویم دی در توراشی هغه حضرت عشی باندې منافقانو تهمت نو لګولی هغه حدیث هغه کې دی اوس یو ټوکړه بیانوي قالت حضرت عائشه وی واقع بیانوي اوس خلکو په حضرت عائشه باندې تهمت لګولې دی او عائشه بیبي بی خبر نه ده قالت دا وی حضرت عائشه فاقبلت انا و ام مستحن را روانه مزه او ام مستحن مور د مستحن فقلت نو ما وته وی چې یتروره دا سوي بئس ما قلت ډیره بد ده هغه خبره چې ته وی تسبین رجلا ته بدر دوی کنزل کې یو سړی ته شهید بدر چې هغه حاضر شوی دی بدر ته ګورم د دې یو ټکی د وجه نه غونډه واقع بیان کړه چې حضرت مستح دا هم بدریو نو هغه راته وایي اوس هغه غون حدیث به رستو راشي مخکې هم تېر شوی دی چې وسادګې ته څه خبرې مې ستا چې څه کړي دي نو هغه بل چا نه دي کړي په تا پسې پروپیګنډې کوي فذکر حدیث الافت نو د ذکر هغه حدیث د تهمت حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال محمد ابن شهاب زهري په خپل درس کې شاګردانو ته وایي الکه دا د بدر واقع وه الکه دا د احد واقع وه الکه دا د خندق واقع وه الکه دا د فتح د مکی واقع وه دا د طیف واقع وه دا چې دی د بنی مستلق واقع وه دا دغه وته بیانوي ابن شهاب قال ابن شهاب و شاگردانو ته لګیا دی هذه مغازی رسول الله اسلام دا چې ما درته وې دا غزاګانې دي د رسول الله فذكر الحديث ان اوګد حدیث ذکر کو نو په دې کې د بدر واقع بیانوله چې بدر واقع بیانوله چې دغه سی اویا کسان د غوی نه قتل شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې په بدر کې سارو او بیا حکم وکړ چې دغه د پوخانو باندې کته واچوي بارونه چې بس زو نو بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوی نه دی چې هغه سلیری صحابه پکې اچولی اوس هغه ته ودرې دا خبره وسره کوي فقال رسول الله اسلام پیغمبر علیه السلام وی وهو یلقیهم او رسول الله ویل دوی ته دا خبره سوته وی هل وجدتم ما وعد ربکم آیا اوموند تاسو هغه خبره چې وعده کړې و تاسو سره رب تاسو حق حق قال موسی قال نافع قال عبد الله عبد الله ابن عمر وی چې قال ناس من اصحابه او یو ډله د خلکو چې هغه ډله د شانه وه د اصحابو د رسول الله وه په دې کې و یو عمر مو چې یا حضرت دا مړی دی قیمه قیمه شوی دی نو دوی ته ته خبرې کې دا خبرې دوی چرته وری یا رسول الله اې دا الله پیغمبره تنادی ناسا ته خبرې کې وازونه کې یو ډلې ته امواتن چې غمړه دي نو هغه خبرې چرته وری نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی نن چې دوی زما خبرې څومره اوري تاسو یې نه اورئ ما انتم باسمع نه یې تاسو ډېر اورېدونکي لما اقولو د هغه خبرې چې زه دوی ته وایم منهم د دوی نه د دوی نه تاسو زیات اورېدونکي نه یې ها فجميع من شهد بدر ټول خلق امام زهري وای چې ټول هغه څوک شهد بدرن چې هغه حاضر شوی بدر ته من قریش د قریشو ممن دا غچانه ضرب له بسهمه چې مقرر شوی و داغه د پاره حصہ داغه احد و سمانون رجلا هغه یو اتیا کسانو امام زهری وای چې د قریش قبیله کم کسان چې په بدر کې شاملو او رسول الله اغوی له حصے مقرر کړی وي نو هغه یو اتیا کسانو یو اتیا تاسو ویلو یا په بدر کې حقیقتا شاملو یا شامل نو رسول الله وی ته نور زمواري حواله کړی و خو پیغمبر علی السلام ولې سه مقرر کړی وی لکه عثمان صاحب شریک نو طلحه صاحب شریک نو سعید ابن زید شریک نو خو هغه په نور خدمت کیو نو چې چاله د په قریشو کې چې کومو مجاهدینو د پاره حصے مقرر شوی دی نو هغه یو اتیا کسانو خ څنګه شو وکانا عروه ابن زبیر او حضرت عروه ابن زبیر یقول هغه بوي چې قال زبیر مونږ ته بخپل استاد حضرت زبیر وی چې قسمت سهمانهم تقسیم کړی شوی حصے د قریشو فکانو مئتا هغه سل کسانو والله عالم هلته مخکې مو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قریشو کې چې کوم خلکو لیسې مقرر کړې وي نو هغه یو اتیو دلته رالل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کسانو د پاره حصې ورکړې وي نو هغه سلو هلته دي یو اتیو دلته دي سل دي دا غي وجه دا ده چې الته په اعتبار د سړو سره په اعتبار د سړو سره چې دی نو یو اتیا کسانو یو په اعتبار د سورلو سره دی هغه داسیو چې کله نه کله به یو سړی و هغه سره باسو نو د اسب بیلې سوا او د سړی به بیلې سوا نو د دې وجه نه لا یو څو پکې زیات شوي للمهاجرین د پاره د ماجرو بمئات سهم سلیسه خدا لی چې ماجرو د پاره مجاهدو د پاره بیلیسه او دا غوی د اسونو د پاره بیلیسه دا استاد سه بل سر نمک دی بابو تسمیت من دا باب دی د نامې اغستلو د هغه چا سمیه چې دا غوی نامه اغستې شوې ده من بدر من اهل بدر د اهل بدرو فی الجامع په دې جامع بخاری کې په امام استاد بل شان دغه کوي په بخاری شریف کې چې د کمو بدریانو نامی اغستی شوی دی دی لګي او د هغه کسانو نامی تاسو تالی پوه نه شوې په بخاری کې چې د بدری کمو بدریانو نامې اغستې شوي دي نو دی لګي او هغه کسان تاسو ته ذکر کوي خدا یو ټکی به سره وایي هر بدری دی نه ذکر کوي هغه بدری چې نامې مغستې شوي وي او داغه د بدر بدریوالي ثابت شوي وي ریاضه اوس یو بدلی به وي د هغه نامه به بخاري کې ذکر شوي وي خو دا به ثابته نه چې دی بدري و هم دې نه ذکر کوي لکه ابو عبید ابن جراح ابو عبید ابن جراح دا بدري دی د هغه نامه بخاري کې ذکر شوې ده خو دا ثابته کړې نه چې وکانه بدریه دی بدري و نو هغه نامه دلته دې نه ذکر کوي پوه نه شوي کم بدریان چې په بخاری کې دا غوی نامې ذکر شوی دي او دا وسره راغلی دی چې وکانه بدری اندې بدری وو اق نامې دلته تاسو ذکر کړي نو پاغه کې یو هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی دا هم بدری وو ان نبی اول بدری شه دی هغه سوکو هغه د الله پیغمبرو محمد ابن عبدالله الهاشمی چې هغه حضرت محمد ابن عبدالله هاشمی دی دا یو دا پیغمبر علی السلام د مخکې ذکر کو اوس نور صحابه چې ذکر کوي نو په تریب په طریقه د په ترتیب د حروف هجای ذکر کوي خان بل دی ایاس ابن بوکیر ایاس یا ایاس داو دا بدری هم دی او په بخاری کې هم دا دغه شوی دی چې دا بدریو بل دی بلال ابن رباح حضرت بلال صاحب نه دی مشهور بلال دا هم په بخاری کې ذکر شوی دی او دا وسره ذکر شوی دی چې دا بدریو مولا ابي بکر القرشي کم بلال چې هغه آزاد شوی مریو د حضرت ابو بکر صدیق بل حمزه ابن عبد المطلب الهاشمی یو دی بل حضرت حمزه د رسول پاک تر نه دی حمزه دام بدریو او بل حاتب ابن ابي بلتعه او بل حضرت حاتب ابن ابي بلتعه حلیف لقریش چې دا امسیو د قریش سره او بل ابو حذیفه ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربیع القرشی بل ابو حذیفه صد الله کرم دی عتبه ابن ربیعه قرشی د مکه سردار دی رسول الله سخت دشمن دی په دغه کې په بدر کې دی والی شو لیکن دا غزوی حضرت ابو حذیفه هغه د مسلمانانو سره ولاړ دی بل حارثه ابن الربيع الانصاري حضرت حارثه چې هغه زوی دی د ربيع دا ربيع نه دی بل رستاس ویلو دی د مور نامه ده ښه د حارثه تاسو بل رزوی دا وړو کې وو بدر ته تلو تش د سیل لپاره چې زمونږ سیل کوو یو ځای کې دلته وبوي هغه وبې سکلې یو کافر په د باندې گزارو که دا وړو کې هلکو دی مړ که چې مړ یې که نو د ده مور نه ده ربیې هغه رسول الله ته رالله وی حضرت تا ته پته لګي چې زما د خپل زی سره څونه مینه وه خو دا راته ووایه چې هغه به په جنت کې که په جنت کې بني که په جنت کې چې ما ته تسلي میلو شي او که په جنت کې نی بد جړا به پې کوم پیغمبر سم وته څه ویلي وو وی لیونی یې دماغ دې کار نه کوي جنت بنی جنتونه به جنتونه نو ما سه مې وی یو دی رفا حارث ابن ربیع قتل یوم بدر هغه قتل شو پر ورځ د غزوه بدر د مور نامه ده ربیه خو د پلار نامه ده سراقه وهو حارثه ابن سراقه چې هغه حارثه ابن سراقه دی نن چې تاسو د بدن نقشه کې ګورئ کنه نو هغه داسې چې حارث ابن سراقه او کانا فی النظار او دی په غسیلیانو کې تش دی لراغلی چې مونږ دغه کو دغه صحیح کو دا فوجیان بل خبیب ابن عدی الانصاری بل حضرت خبیب او هغه خبیب چې هغه بیا مکی خلکو واغشت او به شهید کو او بل خنیس ابن حذافه السهمی حضرت خنیس ابن حذافه سهمی پیژنې خنیس ابن حذافه دا د حضرت حفصه خاوندو اول خاوند دیو دی په دغه کې بدر کې شامل شوی او بیا په احد کې دی اولګید زخمی شو بیا مدینه ته راغی نو په مدینه کې بیا دی مړ شو نو د د مرګ د وجه نه حضرت حفصه چې دی هغه کونډه شوه او بل رفاعت ابن رافع الانصاری حضرت رفاعه بل رفاعت ابن عبد المنذر بل رفاعه ابن عبد المنذر الکه دا رفاعه ابن عبد المنذر دا خو موږ نامه نه دا اورېدلې دا څوک دی وی دا څوک دی خو ابو لبابه الانصاری کنه ابو لبابه نه دی وخت هم تیر شو هغه مشهور صحابي چې هغه ستنې پورې ځان تړلی و د هغه نامه څه ده رفاعه ابن عبدالمنذر او بل زبیر ابن العوام القرشي حضرت زبیر او بل دی زید ابن سهل ابو طلحه انصاري ابو طلحه مشهور صحابي دی نوم یې څه دی زید ابن سهل چې کنیه د هغه څه ده ابو طلحه او ابو زید الانصاري او بل دی ابو زید انصاري انس صاحب ویلي که نه ابو زید دا زما پترونو کې یو ترو او بل دی سعد بن مالک زهری سعد ابن مالک زهری دا پیژنې دا باندې پیژنې سعد ابن مالک دا غ سعد ابن ابي وقاص ته خان خدا ابي وقاص نامه د مالک نو بل دی سعد ابن مالک زهری او بل دی سعد ابن خوله حضرت سعد ابن خوله قرشی او بل دی سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل القرشی حضرت سعید ابن زید دا غ سعید ابن زید دی چې د حضرت عمر صاحب خور په دوانه واده و او د د پکور کې عمر ایمان هم راوړی دی او بل سهل ابن حنیف الانصاری حضرت سهل ابن حنیف انصاری او بل دی زهیر ابن رافع الانصاری حضرت زهیر ابن رافع انصاری واخوه او د هغه رور چې د هغه نامه ده مظهر ده او بل عجیبه بیان یې کوي عبدالله ابن عثمان بل پکې دی عبدالله ابن عثمان وی تاسو به نه پیژنې دا ابو بکر ابو بکر صدیق نه دی دا ابو بکر صدیق خپل نامه صد عبدالله د پلار نامه څه ده عثمان نو بل دی عبد الله ابن عثمان ابو بکر صدیق القریشی چې هغه ابو بکر صدیق دی او بل دی عبد الله ابن مسعود حزلی او بل دی عبد الرحمن ابن عوف زهری او بل دی عبید الله ابن حارث قریشی عبیده ابن حارث قریشی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی او د رسول الله نه لس کاله مشر دی دا هغه عبیده دی ریاضه هغه درې کسان ووتل هغه بدمعشانو ته یو حمزه علی او یو دا دغه عبیده نو دا په عتبه باندې گزار کړي هغه د پاسې دونو او عتبه په د باندې گزار کړي او د د پاسې دونو دی بیا شهید شوم دی او بل دی عباده بن ثابت الانصاری او بل دی عمر بن الخطاب العدوی او بل دی عثمان بن عفان القرشی تاسو بوایه چې عثمان ابن عفان څنګه بدری دی دا خو په مکه کې مدینه کې وو وای نه دی بدر ته روانو خو رسول الله وته خدمت حواله کو نو د بدر نیثار کو خلفه النبي صلی الله علیه وسلم رستو پر خواغله پیغمبر علیه السلام علی ابنته په خدمت د لور داغه د حضرت عثمان صاحب خزه ده د رسول الله لور د حضرت رقیه د مرک حالت کې و نو پیغمبر وته وی عثمانه ته د خپل خزه خدمت ته پاتې شه وضرب له بسهمه رسول الله مقرر کړه داغه د پاره حصہ داغه او بل دی علی ابن ابي طالب حضرت علی ابن طالب هاشمی او بل دی عمرو ابن عوف بل دی عمرو ابن عوف حلیف بنی عامر ابن لوی چې هغه دی امسیا د بنی عامر ابن لوی او بل دی عقبه ابن عمرو الانصاری بیا پکې راوړ دی عقبه ابن عمرو انصاری دی په بدریانو کې بیا شامل کو دا ابو مسعود انصاری نه دی ابو مسعود انصاری دته خلق بدری وی عام خلق وی دی په غزوه بدر کې شامل نه دی خو چون کې دی اوسېده په بدر کې نو ځکه دی دغه دته خلق بدری وی غالبا د دې بدری ټکی د وجنه امام بخاری هم غلط فهمي کې راغلی دی دته دغه وی بدری وی او پاغي کې بدریانو کې وشمار عامر ابن ربیع العنزی او بل حضرت عامر ابن ربیعه او بل دی عاصم ابن ثابت الانصاری حضرت عاصم ابن ثابت انصاری دا هغه دی چې هغه غزوه رجی نه وه هغه لس کسان کې چې هغه وکسه شهیدان شو او هغه د غونډې د پاسه یو پکې دیو بل دی اویمر ابن سا ساعد انصاری دا حضرت اویمر او بل دی اتبان ابن مالک الانصاری او بل دی قدامت ابن مسعون هغه حضرت قدامه ابن مسعون د د خور چې دا هغه په حضرت عمر سه باندې واده و او د بحرین د سوخ کې گورنر مو او بل دی قتاده ابن نعمان الانصاری حضرت قتاده ابن نعمان او بل دی معاذ ابن عمر ابن جموح هغه مشهور حضرت معاذ نه دی چې هغه دغه د ابو جهل خپت پرې کړی و نو معاذ ابن عمر ابن جموح او بل دی معاوز ابن عفرا دا دواړه چې د مور طرف نه رونه دي واخوه دا غرور داغه رور چې داغه نامه ده عوف خو دا معوذ هم بیا شهید شوی دی او عوف هم شهید شوی دی واخوه او داغه رور او بل دی مالک ابن ربیعه مالک ابن ابي ربيعه ابو اسید الانصاری چې هغه د خلک سوی ابو اسید او بل دی مرار ابن ربيع الانصاری دا که ستاسو خیال وغه بل ورځ موږ تیر ویلو ځنې خلکو به وی حضرت مراره دا بدری نه دی نو الته کې هغه ویلو کعب ابن مالک وایي چې نه مراره هم دغه بدریو ومعن ابن عدی او بل حضرت ماد ابن عدی ومستح ابن اساسه او هغه بل وختي تیر شو او بل دی حضرت مصطح ابن اساس ابن عباد ابن مطلب ابن عبد مناف او بل دی مقداد ابن امر الکندی آغا حضرت مقداد سوک و تا مقداد ابن عمر وی سوک و تا مقداد ابن اسود وی حلیف بنی زهرا چه آغا هم سیو دا بنی زهرا او بل دی حلال ابن امی انصاری حلال ابن امی انصاری